تشریح به کو باب اقسام الشرک دا باب د بیان دی اقسام دی شرک کی حقیقت الشرک حقیقت دی شرک دادا ان یعتقد انسان فی بعض المعظمین من الناس چی عقیدہ و ساتی یو انسان پا بعض معظم من الناس کی دی دی خبری ان الاثار العجیبتا الصادرت منه چی آثار عجیبہ صادرہ دی دی انسان نا انما صدرت دا چه صادر شوی دی دا آثار عجیبه لکونه متصفا بصفت من صفات الکمال دا دی وجه نه صادر شوی چه دا متصف تا په یو صفت سره دی صفات الکمال نا مما دی هغه نه لم یعهد فی جنس الانسان چه هغه عام معتاد ندی په جنس دی انسان کی یعنی په هر سړی کی داسی مقصد دا دی چه هغه موجودیږی نه دا صفات دی کمال خود ده کی خدای موجود کړی دا بل یختص بالواجب جل مجده بلکه دا صفات الکمال داسی وی چه دا پوری دا الله تعالی پوری خاص وی لا یوجد فی غیره ا دی الله تعالی نه علاوه په بل چا کی نه موجودیږی ها البته الا ان یخلع هو خلعة الالوهیة علی غیره ها البته که الله تعالی چیرته هغه خلعت دی الوهیت بل چاته ورواغوندی بیا خو ټیک خبره ده چه دی څه حصه دی الوهیت بل چاته ورکی نو هغه مستحق کنی هسی عام په خلقو کی موندیږی نه هغه صفت داسی یو شی سړی نه صادر سی نو ده دا خیال وکی چی دا ده ذاتی ده الله تعالی څه خلعت چی الوهیت ورله ورکړی ده او یفنا غیره فی ذاته و یبقی بذاته یا مقصد دا ده چی یو غیر ولګی او هغه خپل ذات فنا کی او ده الله تعالی په ذات سره دی چی وی پاتی یعنی الله تعالی په ده کی چی وکی حلول وکی لکه ده نصاراو چی کومه عقیده وه او بیا الله تعالی چی کوم کارونه کوي دا داسي لکه دا یې کوي چې دا یې کوي دا داسي لکه چوکې کوي الله تعالی یې کوي داسې عقیده وساتي او نحو ذلک مما یظنه هذا المعتقد یا دارنګ نور ګڼ شی مقصد دا ده چې د ده هغه معتقد هغه ظنیات وي من انواع الخرافات د انواع د چانه خرافاتونه یعنی کله دا خیال وکړي چې دا الله تعالی دته خلعت الوهیت ورغوسته کله دا خیال وکی چی دی نه مقصد دا ده چی باقی ده په بقا دی ذات کی الله تعالی سره او الله تعالی په ده کی حلول کړی ده یا دارنګه نوری ګډی وډی مقصد دا ده چی چه کی شریکی وی کما ورد فی الحدیث لکه په حدیث شریف کی راغلی دی دا دی مسلم شریف حدیث تا جل نمبر ایک صفحہ تین سو چھیتر کتاب الحج کے باب التلبیہ و صفتها و وقتها باب کے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تا قال دی وی کان المشرکون یقولون مشرکین و بچکل تلبیہ ویل داسی بی ویلا لبیک لا شریک لکا چی مونگ تا تا خدای پاک حاضر شویو او تا پار شریک نستا قال راوی وایی فیقول رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل ویلکم قدین قدین یعنی په دغه باندې اکتفا وکړو نور ما پسې وایو بس بیا خو سچا مسلمانی ده لیکن دو به بیا دا پسې ویل فیقولون دو به پسې ویل الا شریکا هو لک ها یو شریک چې ستا چې هغه هغه تا پر دینی تا پیدا کړی ده خو تا سره چې دا شریک تا یعنی هر چا به مقصد دا دی چی یو لا دوه بتان نیولی وی هغه به یې ورسره چه کول شریکول چی هغه یو شریک تی ستا هو لک تملکه و ما ملک چی ته دی هغه مالک یې او چی کوم دا ما نافیه اخیستلی سی او ما موصوله اخیستلی سی چی ما نافیه سی بیا به معنا دا که تملکه چی خدای پاکه ته دی هغه مالک چا کوم شریک تکه نه یو تا سره خو شریک سته نه خو یو سته در سره خو څه دی ایغ شریک چه یی مالک یی یعنی غټ بیا ته یی په خو تی ایغ چه یی مالک یی خو ده دی شریک وما ملک چه ما نافیه شی او ده دی ایس شی مالک ندا ده دی ایس شی مالک ندا یا چه ما موصوله شی و الذی ملک چه ته دی ده چه یی مالک یی او الذی ملک او چه کوم شینا دی ده په ملکیت کی دی دی ایغ هم چه یی ته مالک یی نو ما موصوله اخستلی شی ما نافیه اخیستلی دی یقولون هذا دوبه دا بیا پسی ویله وهم یطوفون بالبیت آ بیت الله شریف طواف به کوا دا تلبیه به ویله چه لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک دا سی تلبیه به ویله کما ورد فی الحدیث لکه په حدیث مبارک کی راغلی دی ان المشرکین کانوا یلبون بهذه الصیغه دو به تلبیه په دې صیغه سره ویله لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک فیتذلل عنده اقصى التذلل نو بیا به دو د شریک تا اغا اقصا د تذلل اغا اقصا خشوع خضوع آبه ورته کولا ويعامل معه معاملة العباد مع الله تعالی او دو به بیا دی شریک سره داسی معامله کولا لکه عبادو چی الله تعالی سره کومه معامله ده او بندگان الله تعالی ته کومه تضرع کئی دو به د بتانو ته دغسی چه کولا تضرع کولا نو دی نه به چه جوړ سو شرک نو حقیقت شرک آ دغه شی ده وهذا معنی له اشباه وقوالب اوس د شرک خو یو معنی ده دا خو یو امر معنوی شی ده چه په زړه کی دی دا عقیده یی چه په تدبیر الامور کی الله تعالی سره بل شی چه ده شریک ده او په زړه کی دی دا عقیده یی چه الوهیت قابل الله تعالی ده خو ده بل شی ده هغه فلانی ده یا فلانی بت ده یا ده فلانی بوټی ده یا ده فلانی ستوری ده نو دا خو یو اعتقادی دا خو یو امر وجدانی معنوی شی ده شرک ولی که یو سړی دا په ذهن کی وی اعتقاد دای چه الله تعالی دی عبادت لایق تا معبود جوړیږي او ورسره هغه فلانی پیر صاحب یا فلانی هغه قبر یا هغه فلانی بت ده دې ټول عمر ورته سجده کړې نه وي بیا دی څه ده مشرک ده بیا دی څه ده مشرک ده او که چېرته په زړه کې دا عقیده نه وه چې مثال دغه فلانی قبر وال دا الله تعالی سره په الوهیت او په صفت تدبیر کې څه ده شریک ته زړه کې دا عقیده نه وه خو بس هغه علاقې له هغې یو رسم و رواج و هغه جهالت خلق به راتله سجدی به یې ورته کولې به ورپه تېرېدل نو اوس دا مظهر د شرک ته مظهر د شرک ته لیکن دا هغه شرک نه ده چې سړی په کافر کیږي دی به مقصد دا چې عند الله چې دا عقیده د نه وي نو دی به عند الله کافر نه شي ګاڼه البته دا مظهر دی شرک ته ځکه چې موږ ته خو زړو پته نه لګېږي موږ خو به مقصد دا شریعت خو بیا د مزان چې کوم وي مزان هغه احتمالی جهینه دی وشی هغه بیا قائم مقام دی چا گرزولی اصل گرزولی لکه مقصد دا چې ودس لې نو دا خوب قائم مقام دې سو چې تانه هغه ریح دې خارج ته ځکه چې اوس دا پته نه لګی دی کله به دې خارج کړي تا ته پته نه لګی نو دا هغه مزان بیا هغه احتمالی جای دا قائم مقام دې هغه اصل شي نفس سفر بیا دا قائم قائم مقام دې چا سم مشقت سو کنه کله په سفر کې بالکل مشقت وینه خو نفس سفر بیا هغه قائم مقام نو شریعت هغه احتمالی مواضع دی شی هغه بیا قائم مقام دی چا جوړ کی اصل جوړ کی کنی که یو سړی دا عقیده نی او دغه سی کئی دی نو دا مقصد مظاهر دی شرک دی مونږ به په ده باندې فتوا د شرک لګو چې ته مقصد دا دی چې دا مشرکانه کارونه کوې لیکن دا هغه شرک نه دی چې په دې سړی سړی کافر کیږي او بیا دی به مخلد فی النار هغه شرک کې نه رادرومي تاسو په پوه شو اکه یو سړی عقیده دای ټول عمر دې سجده نه وته لګولې بیا دای هغه مشرک دا چې کوم مقصد دا چې مخلد فی النار په پوه شو مسئله شجی دغه څه خبره ده وهذا معنا ادا شرک دا خو یو امر معنوی ده له اشباه و قوالب دې پر خوشت اشباه او قوالب یعنی اشکال مظاهر پکار دي والشرع لا يبحث الا عن اشباهه وقوالبه التي لکه سنت چی شریعت عادت چی شریعت دا جاری ده پدی خبری چی شریعت اقامت تی عللو کئی چی کوم علل متلازم وی هغه مصالح او مفاسد سره نو هغه علل قائم مقام دی هغه مصالح او مفاسد کی هغه علت بیا قائم مقام دی هغی کی نو نفس سفر قائم مقام دی مشقت کو او مقصد هغه خوب قائم مقام دی چا که ریح خارجه که وهکذا دغسی اوس شاسی وای چې زه تاسو ته مظاهر د شرک وشم کنه مظاهر د شرک چې دا مزینات تی شرک تی او هغه کارونه چې چوک کوي نو مونږ ته داسې ښکاري چې دا مشرکانه کارونه دي او دا د مشرکانو چې دا عمل د هغه مظاهر د شرک کوم دي ونحن نريد أن ننبهك على أمور جعلها الله تعالى في الشريعة المحمدية على صاحبها الصلاة صلوات والتسليمات او مونږ دا اراده لرو چی تاسو ته تنبیه درکو په هغه امور باندی چی الله تعالی په شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم کی هغه مظنات تی شرک ګرځولی دی فنهی عنها او بیا هغه نه چه کړی ده منع کړی ده ځکه چی دا مظنی دی شرک تی او په مونږ امت کی خو بیا داسی خبره ده چی شرک خو ممنوع ده کنه خو چی هغه لری بعید مناسبت تی کوم شی شرک سره رادرومی کنه هغه چه دی ممنوع دی ځکه چی بیا نبی راتلونکی نه ده نو دا شریعت تر اخیره پاته کیدونکی شریعت ده نو دی وجه نه دی دونه حفاظت پکار ده چه کوم شی کی شرک بوی قدری وی کنه لری بعید مناسبت هغه نه دی سړی چه کئی ځان ساتی ځکه چه بیا به هغه خلال نه چه جوړ شی لرګی جوړ شی ته خو به په شرک نیت نه کړی د هغه خو وروسته به ورو ورو ورو هغه نه به چه جوړ شی شرک جوړ شی نو هغه وړوکی خلال نه به هغه غټ چه جوړ شی لرګی جوړ شی ولی خلق خو بیا په دی نه پوهیږی تاسو په دی خبری پوه شو ځکه دې وجې نه فقهاء دوره پورې لیکي چې که کومې علاقې کې دا بدعات او هغه زیات وي نو علماء دې زیارت کوي خو داسې په طریقې دې کوي چې هلته دې مقصد دا دی چې که څوک دا توهم کوي چې یاره دا د مړي نه څه غواړي نو لاس کدرې دې نه چلوي لاس کدرې دې مونږ زه خپله اوس چېرې زیارت ته لاړ شم استاد ته هلته ورشم دا نور هغه ته قبرستان ته دې وجې نه چې هغه عوامي معاشره مقصد داسې جوړه شوې ده لاسونه هلته څه لکه څه ونه غواړي غوندې دو حالانکه دا یې محتاج ده ده ته به څه کوې دعاګانې کوې په بوی سی ته به ورته څه وروړی په بوی سی ده ته به تحفه کای مړو نه څه تحفی غواړی په بوی سی دی اوس ستا هغه محتاج ده چی ته ورته دعاګانی وکی تلاوتونه پسی وکی دا شی نو هلته زه خپله چی لاړ شم بلکل داسی دریږم دونه پوری می اوس عادت جوړ شوی چی دلته حضرت مولانا صاحب رحمه الله ده قبر ته لاړ شو دلته هم اوس لاس نسو چی کولای طالبانو ځکه چی طالبانو کی ډیرو کی دا هغه هغه چی سرایت غوندی دغسی ودریږم او مقصد دا ده چی دعاګانی تیری کا او دغسی مقصد دا ده چی بیا روان سو دونه پوری مقصد شریعت چه کئی احتیاط کئی پدی شینو کی او زنی سم توافونه ورنه جوړ کړی او سه په او سم علماء دیوبندو کی بزان شماری ما لیدلی دی داسی زینو ته زه تلم یو یو زی ته تلم په دماغ مو بیو جما ویل چه کله به زه ورنه وزل دغ زینا چه ومی لیدل ما ویل چه نه دا سه دی او سه پشا پشا کیږی هلکه سه قرآن دی ورنه جوړ کړی ده په بش او داسې شا په شا جا بیا غرب سه ور پریوزا هسې یو غوبل جوړ و چې هغه مهال ما وکاته که نه او غوبل مې پکې وکاته ور پریوزه په خپو باندې هغه که ناسم سپین ږیري سړي ما ویل چې سړیه دا خو د اسلام روح سره خوند نه کوي په بش دا سر خو ډېر قیمتي سر ده اوس دا خو یو الله تعالی ته چی ټیټول پکار وی دونه ډیر مقصد دا ده چی هغه نه وی پکار ادب یو خپل مقام لری ادب ادب چی کله مقصد دا ده چی ډیر زیات شی کنه بیا هغه نه عبادت جوړ شی هغه نه چی جوړ شی عبادت جوړ شی نو د ادب به سړی عبادت مقام ته نه رسی چی ادب نه چی جوړ کی عبادت جوړ کی خو پوه شوی دا نه ټیک خبره ګوره داسی هغه نه پکار مونږ ډیر داسی یی چی د هغه پنجپیرانو د ضد د وجی نه سم بریلیت درجی ته چی رسیدلی په اعتقادیاتو کی صحیح مطالعه چی خدای دی پاره وکی درته بریلیان به ښکاره شی هلکه دا ته څه کای خو مقصد دا دی چی سم سو فیصد نو د چا ضد د وجی نه خو خپل عقیدی کی هغه نه یی راوستول پکار چی ته بیا دونه نرم شی نرم شی چی بلکل ور بریلیت درجی ته ورسیږی شرک ډیر بدترین شی ده ډیر بدترین شی ده ما خپله دی بدعاتو ادی دینه دونه سخت نفرت ته کنه دونه سخت چی بالکل ما بل شی نه دونه نفرت سم بوی سړی ته دی هغه شرک جی سړی ته بوی ورجی دونه هغه ونخیزی او ګوره نور عمل خو نور عمل ده خو چی شرک دی نیت سره وړای نو ویلی دی مقصد صحیح احادیث دی مرفوع چی بیا دخل الجنه او که شرک سره وړای او کنه کته اسمان ته ختلای وی کنه بیا دی بیړه تبا ده دی سره ډیر خیال کو دی او دی رواجونو دی وجه نه په پسی ځان چې نه نه بیا به داسې شي بلکل دیر دی وجه نه بدعت مه کو دا ډیر بدترین شی ده ښه جي ځکه شاه صاحب وایي چې که پکې موقع راتله دا افضل جهاد ده بیا دا څه ده افضل جهاد ده که دا موقع پکې راتله او دا به څونه ته معاشرې سره په دې بدعاتو باندې لاړ شي چې نه نه بیا به داسې وشي بیا به هغه وشي ته به معاشرې سره نو چې چا دغه مصلحتونو ته کتلي دي هغو ټول عمر یو بدعت ړنګ کړی نه ده چې چا دغه ته ندی کتلی هغو علاقو ته لاړ شه یو بدعت اوس نشته پکې چې چا دغه ته کتلی دي کنه یو بدعت تر اوسه پورې ړنګ کړی نه ده ټول هغسې په بدعت کې گرفتار دي کوم یې په حکمت سره دی ما ته وښیي کوم بدعت یې په حکمت سره ړنګ کړی ده چا ښه جي بهرحال ناوخت ونحن نريد أن ننبهك على أمور جعلها الله تعالى في الشريعة المحمدية على صاحب على صاحبها الصلوات والتسليمات مزنات للشرك فنهى عنها فمنها دی اغا نه دا ده انهم کانو یسجدون للاسنام والنجوم او سه بعید بعید لوی لوی علماء به کنا اغا پیران دا به غلط کارونه کوي کنا او مقصد دا چې دا مزارونه هغه دو به بیا ورته پسې شامیګانې ګوري چیرته ضعیفې ضعیفې جزیې نی هغه غریبانو تر ټولې هلکه ته په څه اخته یې وبوسې خدای بنده خدای درله علم درکړی دی چې ته ضعیفې ضعیفې جزیې وتر ټولای چې نه نه دا ټیک تا فلاني لیکلي دي فلاني لیکلي دي هغه تا غوندې داسې ملایانو که نه ډوډي غپ غوندې ځکه یې بیا دغه لیکل ښه جي داسې بلکل چېرته په کار نه ده فمنها نو هغه نه دا ده هغه مظاهرو نه یو دا ده مظهر د شرک انهم کانو یسجدون للاسنام والنجوم چی دی آرامیانو با اسنام تا او نجوم تا سجدی کولی نو دا مظهر دی چاس شرک سا اوس که یو سړی سنم تا سجده کئی نجم ته سجده کوي نو دا به مونږ وایو چې دا څه ده مقصد دا دی چې دا د شرک عمل کوي که عقیده یې دغه وه مرتد شو دا مقصد دا دی چې بلکل هغه مشرک ته چې هغه به مخلد فی النار وي فجاء النهی عن السجدة لغیر الله تعالی نو دی وجنا نهی راغله د سجده د سجدې نه لغیر الله حالانکه ډیر شیونه داسې چې هغه ته دو سجدې نه دي کړې خو چونکې دې نه به بیا اشتباه دا پیدا کېدله نو شریعت بالکل الله تعالی نه علاوه هر شي ته سجده چه کړه منع کړه او د شرک فی التدبیر دا سره لازم ملزوم دی دا چی دی سره لازم ملزوم دی چی کوم خلق شرک فی العبودیت قائل دی آ دی وجه نه د شرک فی العبودیت قائل دی چی دو د نور شئی نه الله تعالی سره په تدبیر کی شریک بولی ځکه دو عبادت لائق بولی آ چی کوم خلق نور شئی نه الله تعالی سره په تدبیر کی شریک بولی نو هغه هغه شئی نه بیا په عبادت کی ورسره چه بولی مستحق بولی نو د شرک فی العبودیت او مقصد دا دی چی د شرک مما یختلف باختلاف الادیان لا یطلب بدلیل برهانی دا رد کئی په بعض متکلمینو چی گورا اوس گورا یو سجده دی عبادت تا او یو سجده دی چا دا تعظیم دا سجده دی عبادت دا په یو مذهب دون مذهب کی چیرته جایزه شوی ندا ها البته سجده دی تعظیم په نور مخ کی مقصد دا چی امتونو کی زنه کی چو جواز و سجده دی تعظیم لیکن سجده دی عبادت دا بلکل له ازل نه تر ابده پوری چیری هم مقصد دا چی دی الله تعالی نه علاوه چاته جایزه نه ده په دی کی چی فرشتو آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو دی کی مقصد دا چی مختلف هغه کوي څوک وایي چی سجده دا مقصد سجده دا مقصد چی دو سجده ورته وکړه یعنی مقصد دا چی اصل کی دو سجده الله تعالی ته کوله د فرشتو خو آدم علیه السلام متوجه الیه غونه که یعنی هغه مخ دی دی کوتا لیکن دا صحیح کول نه دا دا صحیح کول نه دا او سو کوئی چه سجدے نه مراد اس اطاعت ورنه مراد دا دا صحیح راجع کول نه دا راجع دا دا سجدے نه دغه سجده مراد دا خدا سجده سجده دی عبادت نه بلکې دا سجده دی چاوا تعظیم وا تاسو به پوښ او بعضی خلک کوئی چه نه سجده دی عبادت دا مقصد دا چې دا یو حکم فرعی دا دا یو فرعی حکم ده دا په اختلاف تی ادیانو سره پدی کی تبدیلی راتلی شی چی یو دین کی دی سجده دی عبادت جائز یا بل کی دی جائز نی نو دا رادرومی په دغو خلق باندې چکی رد کئ چی نه سړو او یغو ویلی دی چی دا په اختلاف تی دین سره پدی کی اختلاف راتلی شی دی پارا چه دلیل عقلی پکار ندا نو دا رادرومی په یغو خلق رد کئ چی نه نه دا سجده دی عبادت چی دا سجده د عبادت دا حکم فرعی نه ده دا اصلی ده او دا په یو مذهب دونه مذهب کی هم جایزه نه ده الله تعالی نه علاوه بل چا دی پاره او دا په دلایل عقلیه و سره چه ده دا خبره ثابته ده تاسو په دی پوه شو شه جی دا کیسه درته کئی نو شاه صاحب په دی بعضی متکلمینو باندې چه کئی رد کئی ول شه جی وليس الامر او نه داس خبره کما يظن بعض المتكلمين لك بعض متکلمینو چې خیال کړی دا من ان توحید العبادة چی بعضی خلقو دا خیال کړی ده چی د توحید العبادت چی ده توحید العبادت حکم من احکام الله تعالی دا یو حکم ده دی احکاماتو دی الله تعالی نه یعنی یو حکم فرعی ده مما یختلف بی اختلاف الادیان او دا داسی حکم ده چی په دی کی اختلاف رادنوی په اختلاف چی ادیانو سره لا یطلب بدلیل برهانی نه دا په دلیل برهانی سره طلب کاؤ نشی کیف سنګه به طلب کړی شی ولو کان کذ نه سنګه به دا خبره مقصد دا دی چی یو حکم فرعی شی ولو کان کذالک که دا حکم فرعی وای لم یلزمهم الله تعالی بتفرده بالتخلیق والتدبیر بیا به خدای پاک د دوی الزام په تفرد بالتخلیق والتدبیر سره نه وو کړی الله تعالی چی مشرکینو الزام کړی ده او مشرکین یې چوپ کړی دی هغه ګڼ شی آیتونه مبارکه دی نو هغه کی ورته ویلی دی چی شه تاسو چي خدای نه علاوه بل چا ته عبادت کو بیا دا ووایو چي دا ځمکي اسمانونه چا پیدا کړي بیا به دوی ویل چي الله تعالی ښه ده بیا دا شی چا پیدا کړی الله تعالی نو ولي په د خلق او تدبیر او ته یاد کړي دي چي دا صرف چا کړي دي الله تعالی دو الزام یې په کړی بیا چي دا الله تعالی کړي دي بیا تاسو ولي مقصد دا ده چي کو توحید فی العبادت کو نو دا خو سره لازم ملزوم دي نو پته ولګیدله چي دا یو عقلي شی ده او دا مقصد دا چې په برهان یقینی سره به دا طلب کاو چې دا یو حکم فرعی نه ده ګوره کیف څنګه به دا یو حکم فرعی شي ولو کان کذالک کذا سوای نو به الله تعالی الزام نه وکړي په تفرد دې سره په تخلیق تدبیر چې بار بار هغه آیاتونه دي ګڼ شي کما قال عز من قائل لکه سونه مقصد دا چې یو معزز قائل لایغ ویلی قل الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر په بش چې خدای پاک بهتر ده کړه تاسو چې دا مقصد دا دی چې د کوم شرکونه کو دا پنځه چو آیتونه دي دغه په بابت چې دي راغلي دي الی آخر خمسه آیات هغه تر اخر دي پنځو آیتونو پوری ټول به درته ویلی خو تاسو په تفسیر کې خپل الحمدلله په بش اوس خو طالبان نور فنون نه زده کوي تفسیر خو ورځي بش نو چې نور فنون نه زده کوي تفسیر چېرته ورځي دا خو داسې ده لکه مقصد دا چې شي بیخ نه او مقصد پورته چې کای ورخیز دي شاجین بل الحق بلکه حق دادا انهم اعترفوا بتوحید الخلق و بتوحید التدبیر فی الامور العظام حق دادا چی دا مشرکین چی دو با توحید الخلق او توحید التدبیر پا امور عظام کی خوب منل پا غټو غټو کارونو کی وسلموا ان العبادت متلازمت معهما ادو بدا تسلیم کولا چی عبادت آ مقصد دا چی خلق او تدبیر سره متلازم دا چی کوم ذات خلق کولا چی اغا دی عبادت لائق دا چی کوم په تدبیر دی امورو کولای شی هغه دی عبادت لایق تا لما اشرنا الیه فی تحقیق معنی التوحید فلذلک الزمهم الله بما الزمهم نو ځکه خدای پاک دو الزام کړی په هغه سره چې دو الزام کړی دا یعنی مقصد دا دی چې ځکه خدای پاک په دې ورته ویلی چې بیا دې خالق زه یا دې خالق زه یا تاسو منو بیا مقصد دا دی چې تاسو عبادت بل چاته ولې کوو تاسو په دې خبرې پوه شئ شجی ځکه چه دا سره لازم ملزوم دی د توحید الخلق او توحید التدبیر او دا شیونه توحید الالوهیت دا سره چه دی لازم ملزوم دی د توحید التدبیر دلته هغه توحید الخلق نه هغه توحید الخلق نه مراد دغه توحید الربوبیت او توحید التدبیر او مقصد دا دی چه دا توحید فی العبودیت دا سره لازم ملزوم دی ځکه خدای پاک بیا په دوی الزام کړی ده وللہ الحجة البالغة او د خدای پاک حجت آ ډیر چه ده قوی حجت ته په دوی باندې دو پاره هیچ حجت آ نشته دا نو یوا یو مظهر دی شرک داسی سو چی سجدہ غیر اللہ تا سجدہ لغیر اللہ دا مظهر دی چا سلا شرک سلا بس مونږ به دا وایو زړه نه به یو خدای خبری چې د په دغه نیت لګولې ده که خو مونږ به وایو چې دا یو شرکی عمل ده او که بیا د عقیده هم دغه وه پته دیونه وکړه بیا دی هغه مشرک ته چې هغه مخلد فی النار به ومنها او بل د مظاهرو د شرک نه دا ده انهم کانو یستعینون بغیر الله فی حوائجهم چه دو به الله تعالی نه علاوه دی مشرکینو به الله تعالی نه علاوه خپل حاجتونه الله تعالی نه علاوه بل چا نه به څه کول غوښتل او هغه به مقصد مشکل کشا بلل هغه به څه بلل مشکل کشا بلل چه دا دی موږ چی دی مشکل کشا دی نو اوس دغه رنګ مقصد دا دی چی په سخت مصیبت وخت کی بل چاته مقصد دا دی چی پدی هغه سره ناری وال چی دا دی ما مشکل حل کولای سی او دا الله تعالی سره پدی کی شریک ته لکه الله تعالی مشکلات حل کئی دا یی حل کولای سی دغسی امورو کی ایو امور معتاده وی نو هغه کی خو تاسو مونږ ته دا شی راکه دا بل شی راکه نو دوی وایی چی بیا تاسو دا استعانت په غیر سره کو نه دا نه خو بس چی تا عقیده دا یی چی لکه الله تعالی دی ما مشکلات حل کولای شی دارنګه د فلانی پیر صاحب یا فلانی ولی لا دا هم دی ما مشکلات چه کولای شی حل کولای شی دا عقیده دی او هغه ته پدی عقیده نعره ورکای بیا دا چه شی دا شرک دا ای پیره دستګیره رسیده ای فلانی ګړندیه او دا فلانایه دا خپل عوام خپل الفاظ دی په پوه شی هغه سره وایی دا بیا دا چی دی دا شرک یو مظهر دا رجاء برکتها ادی دو نامونه به تلاوت کول برکتا چی بیا به مونږ ته برکت حاصل سی داسې لکه تلاوت چې کوي کنه داسې به هغه خپلو پیرانو دغو نامونه چې کول تلاوت کول فاوجب الله تعالی علیهم ان یقولوا فی صلاتهم ذکر الله تعالی دا واجب کړ په خلکو چې په لمانځه کې د سړی هر وخت داسې وایي چې چوبیس ګنټې مقصد دا چې تا په زړه کې دغسې دا وي چې زه به استعانت او امداد به په مشکلو مواقعو کې چا نه صرف تله کوم الله تعالی نه چی تاسو الله تعالی سره بل څوک بولو مه یعنی بل چا بلنه مه کو چی مقصد الله تعالی مشکلات دفع یی دی پاره بولو او بل چا ته نعری کو شاه صاحب دا رای ده چی دالته دا معنی ده وليس المراد من الدعاء العباده كما قاله المفسرون شاه صاحب چی دالته دعا نه مراد عبادت نه ده لکه مفسرین وی بلکہ بل هو الاستعانه بلکہ دالته استعانت ورنہ مراد ده چی فلا تدعو مع الله احدا چی تاسو الله تعالی سره بل څوک په بلنی کی شریکو مه چی الله تعالی په مشکلو مواضعو کی بولو او مقصد داده چی بل څوک بولو او تاسو نه خو بیا هغه دی مشرکان ښه شوه هغه به چی ډیره ور تنګه شوه بیا به دالته هغه شرکاء ویر شو بیا به چاته نعری کولی یو الله ته به نعری کولی او ته خو په تنګی موقع کی مقصد داده چی هغه شریک نه وی رای نو ته خو بیا له هغه نه غټ چه سلی مشرک سلی ښه جی خو لیکن مفسرین دالته په دی دی چی فلا تدعو کی دالته عبادت مراد ده ځکه هغه د آیت چی سیاق و سباق ته وګوری کنه ان المساجد لله نو هغه چی آیت سیاق و سباق ته وګوری نو هغه نه دا پته لګی چی دالته عبادت نه تدعون مراد چی شاید عبادت ته چی تاسو په بل شی الله تعالی سره په عبادت کی سوک شریکو ما یعنی صرف ته الله تعالی عبادت کو خو شاه صاحب دا رائے ده چی نه ما رائے دالته دا چی دالته دعا نه دغه بلنه چی دا مراد ده نو دی وایی ولیس المراد من الدعاء العبادة کما قاله المفسرون بل هو الاستعانة لقوله تعالی بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون ومنها بل دادا چی دو به داسی شریکان جوړول چی هغه چی کوم مقرب خلق به نو دو به ویل چی یاره که دی ته مونږ بندګان ووایو نو دا خو بیا مقصد دا ده چی د دو شان کی چه ده ګستاخی ده نو بیا به کله به ویل چی دا دی الله تعالی لوڼه دی لکه فرشتی وغیره به شوله او کله به ویل چی نیک هغه کار لکه عزیر علیه السلام عیسی علیه السلام دی به ویل چی دا ابناء الله دی نو دی وجه نه دی نه نهی راغله نو اوس که چا دا عقیده ای کنه چا دا عقیده ای نو دا به مقصد دا دی چی وی شرک وی دا به چی وی شرک وی تاسو په دې پوه شئ او که مقصد دا دی چې چا دا عقیده وي نو دا به یو قسم مظهر د شرک لکه د مول وروي چې دا که ته وتای چې دا ګیریر خیر نه نه ویالی دا نیازولو خلقو اولاد ده کنه دا بیا تاسو او مونږ نشه دي که مونږ ډیر عبادتونه هغه کړ هلکه په څه باندې ښه شوه کوم لیبل په دو باندې لګېدلی ده دونه غټ غټ کناټې وري او ګیرې رخولي یا چا کترېلي یا سپي ورسره یې هغه که نه ادا سلطان باهو صاحب لمسی ده دی فلاني صاحب لمسی ده نه نه وایي دوی دا دې نه به لرې شورې شه دا غټې ګدۍ دي دې نه به لرې شورې دا تاسو مونږ نه بیا ښه دي دا دې نیازولو خلکو چې دا اولاد ده وقد شرحنا سره من قبل ادا وی چی دی راز خو ما مخکی درته چک بیان کړی دا شا جی دا مظاهر دی شرک نه دا او مظهر دی شرک تا ومنها دیر کسی دی پیرانو په دغه سی موقع چی بچ دو کلا خلق خطا کول خو به هر حال دا بحث دیر دا پرون مو قضا کړو خو دیر ستړایم کړی ته تل راغلی بیا می کابونه کیدو شا جی بیا بل وخت ان شاء الله کو ومنها انهم کانو یتخذون احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله او بل دا دا چی داسی دا یهود و نصاراو کی دا مغالطه وا اوس په ډیرو اقوامو کی دا دا چی دا دو با خپل احبار او رهبان چی کوم بزرگان پیران علمائی کنا دین سم چی جوړ کړي خدایان جوړ کړي دا خپل پیرانو دغه شینو نه شه جی هلکه دا خو آسانه خبره ده خود غی باندی خوب دا ټول بحث وکړو چی سجده دی عبادت چاته ہوتا هی سجده دی تعظیم چاته ہوتا هی او توحید العبادت چه معنی ده پوه شی خو دا خو دا لګیا په دغی کی اور تیلی مقصد دا ده چی بهر حال زلیخه ختمه شوه دا پته نه لګیدل چی نر وخته ښځه وه په دغی لګیا یو چی سجده وی یو شای سجده وی مظهر یو ده خو چی هلته دی نیت دا یی چه دا مقصد دا دی چه زه غایت تذلل کوم ورته ادا دی عبادت مستحق ته چه دا زه ورته سجده کوم بیا دیته توحید ال دیته بیا سجده دی عبادت وایی چه نیت کی دا نه وی خو هسی دا وایی چه یاره دا ډیر لوی مقصد دا دی چه لوی سړی دا لا لوی ذات ولا غو کنه خو عبادت لایق یو الله تعالی دا خاص یو رواج کی خلق را درومی هلته سر ټیټی او تکای لا بیا دا سجده دی چا دا تعظیم دا خو نیت پدی مقصد دا دی چه پکی ته عبادت نه دا ټول نیت پوری تعلق لری نور په ظاهر کی هیڅ یو شی لیدل سی چه دا سجده دی یو مظهر ده سجده چه سر ټیټی او سر په ځمکی باندې چه کول لګول توحید العبادت خو آسانه خبره ده چه په عبادت کی یو الله تعالی هسی وخت ضایع کئ ما دا حجت الله نشی پوهیدلای ښه جی بهر حال داسی مسئله ده نو اوس مسئله دا شوه چه کومه ما درته وکړه هسی ټول ترتیب خراب چی دو به داسی کول چی دا علماء به دی جو چی کوم وجه دی یهود و نصارا وال او چی کوم به دی دو بزرگان وو نو بیا به دی ته دونه ترجیح ورکړی وه دونه چی دا به چی دو به کوم شی ورته حلال وګاڼه هغه به حلال ګاڼه چی دو به دا و دو په سبق کی بیا داسی چی چیرته په سبق کی هغه نه کی را چوک چی واضحه کیسه وی داسی وخت خرابوی دا ځنی طالبان په چټانو باندی عادت هلکه خبره په دغی اوس لګیا په څه باندی یو دغه توحید العبادت باندی لګیا یو دغه سجده دی تعظیم دا سجده نو نور پکې د څه دي چې دا څه فرق تا چاته وایي هلکه دې کې څه دا خو لکه دالته سړی ناست نه وي چېرته په بل ځای کې ناست یې ذهن کې ورغله چې چیت ولګه غولې خوړلي دي چې چا خوړلي دي بیا داسې چیت چېرته به دې هیڅ تپوس مانه ونه کړي زه داسې استاد نه یم په چیټانو زه وخت نه ضایع کوم ما وخت به نه لګو ښه جي غولې خوړلي دي دا دې لاړ شي دا دې دې مستحق نه ده چې دی حجت الله زده کړي شاه جي مخ يې ورک سه هسې ټول سړي ترتیب خراب کړي چا ورته ویلي حجت الله وایي ناست په حجت الله کې اوس دا پته نه درته لګي شاه جي نو دو به دا علماو ته دونه ترجیح ورکوله دی یهودو ته یهودو او نصاراو به خپلو علماو او بزرګانو ته دونه ترجیح ورکوله چې دو به چې کوم شی ورته حلال وګاڼه چې دا حلال ده دو به ویل چې آ حلال ده چې پیر صاحب به ورته ویل بزرګ صاحب چې دا ناروا